یجعلون اصابعهم فی آذانهم پرون سبق کې دا ضمیر اصحاب السیب ته راجع ده او دلته حذف د لفظ شوه ده چې اصحاب السیب دي او اقامت تصیب شعر په مقام د دی باندې او کصیب من السماء دلته را یجعلون ته کې هغه اصحاب السیب ته راجع دي ذو سیب ته خو هغه د لفظ نسی شی دی هغه ټکه کټ شوی دی او په معنا کې دا غي څه شی دی اعتبار شته نو من اگر کدا زو یا اصحاب ټکه ولو کا کټ ته خو چې مقدر دی نو موږ به ور باندې اعتماد کوو لکه حضرت حسان رضی الله تعالی عنہ د جاهلیت په شعر کې چې په یو ځای کې څه کړل اعتماد کړي اغا ټکیدار یسکون من ورد البریسا علیہم بردا او یسفق بالرحیق السلسل دلته دا دیر شای غسان د باز خلکو داری صفت کوي هغه صفت کې دا خبره ده چې دی سکي من په هغه کس چې څوک بریس مقام د دې ځای تراشي دا دلته کې دا بریس ته کې دا مفعول دی د وراده د پاره دا وراده د پاره څه شی دی کدا سکون چرتا غیر متعدی به علا نشي کنه نو دا وراده فعل له بری چې شر مفعول له دا علیهم نه دی دا د نازلا علیهم دا حال لري چانه د دې بریس په حال کون درې کې چې د بریس مقام ته سوکرا شي کنه نو دی ور باندې څه شي سکي دی ور باندې سکي برده یعنی ما د برده وی نهر ته ما ویلیو یخو بوته یخو ته وی کنه خو نه با برده ټکی دی یعنی نهر ته وی او بد نهر ور باندې سکی او دسی او بد نهر یسق بالرحیق السلسل چې هغه او اوړي راوړي یسفقوا و چې خلک شراب د سی سکی کنه چې خن نرم شي نو د دې اسفاق بالرحیق السلسل نو ما مذکر دی نو ځکه یسبقو ذکر دی کنه د بردا برادا سره تعلق وي نو هغه خو مؤنث ته بیا خو یسبقو نو پکار تاسو دا مسله ختم شو بهرحال دا جمله بیا استیناف ته کانه ارض کله چې ذکر شو هغه چې اعلان کو په شدت او په حال باندې یعنی ار کله چې دا خبره ذکر شو چې صیب دی د دې بنا نه پته لګي د دې صيغې نه پته لګي د غرنګ من السماء د تنکیر نه پته لګي د غرنګ من السماء د السماء معرف باللام د دې نه پته لګي نو هر کله چې دا ذکر شو نو قیل ویل شو فکیف حال څنګه حال درې بیا ما مثل ذالک د دې سره اے د دې خلکو څنګه حالو وې د خلکو دا حالو چې په وګونو کې څه شي خو کنه نو جم ها قیل ویل شو حال سو مثل د دې جواب ورکړ شو صاعقه وای چاته د دې دغه به ذکر کوي دریم بحث بدا کې چې او قرات کې سواقع ده سواعق نه ها سواعق نه سواقع دا سواقع ټکي نو دې به یو بحث دا ذکر کوي چې دا پچا پورې تعلق ساتي دویم بحث به دا ذکر کوي چې سواقع جمع رچا دا معنا یې سره دریم به دا بحث ذکر کوي چې دا سواقع په یو روایت کې سواقع ده نو سواعق او سواقع کې څه فرق دی آیا دې کې تبديل دی په قاف باندې قلب مکانی شعر او کزان ځان لسیږي دي نو دا بحث به سکی ذکر کوي او یو سرورم بحث به دا ذکر کوي چې دا سوائقه نه ده سوائقه دې کې دا تا کم قسم تار تا کله کله د تذکیر د پاره کله تار تانیس د پاره کله کله تار کله کله د دې اطلاق کیږي علا کل حائل په هر حائل شي خو چې مسموعي یا مشاهدي هغه شی په وګونه اوریدل کیږي ها آیا شی یا په سترګو باندې لیدل کیږي ويقال سواقته الصائقه دا لخلق کوئی چې هلاکی کې بل احراق پسې زله او یا په شدت چا باندې صوت وقرئ من السواقع مخکې څنګه ټکیو سواعق اوس نو دې کې نو علامه موصوف وای وای دا دا څنګه ده چې څوک وای چې دلته کې قلب مکانی شعر یعنی سواعق ټکیو او قلب مکانی شو نو سواعق ټکیو شو نه ده څنګه ده دا دواړه مستقل صغیری دا دواړه مستقل معنا لري نو کمی چې صغی مستقلی مستقلی معنا لري هغه خلق د یوی عود او رجوع بلی صیغه ته نه کوي هغه مستقله ارایه وا دا قلب نه ده من الصواعق دار الصواعق د دې څه شي نه ده قلب نه ده هغه وجه دار کنه قاعده په قلب کې دای کنه قاعده په قلب کې دای چې تصاریف دا اصل تامی پوښ کنه څه مطلب دا غینه فعل جوړیږي مصدر جوړیږي صفت جوړیږي او دلته کې دا څه خبره نه د دې کې د ار یو ځان له مصدر دی ځان له صفت دی ځان له صيغه ده نو دا قلب قلب نه دی تاسو پوه شو کنه نو دا خبره ختمه شو دا په تصریف کې سره څه شریک نه دا برابر دی لاستواء کلا البنائن دواړه بنائن برابر دي په تصرف کې فیقال ویل شي صاحب قاعد دي اے صاح دا الوی چې سار ټیم کې هغه چر د توت کې ناشتي یا بکاړه کې ناشتي او आवाज کې نو خلک وایي چې صقاعد دي او خطیب مس دا هغه خطیب ته خلک وایي چې هغه ډیر په جهر او په تیزی سره आवाज کوي او په منبر باندې تشریف فرمایي د هغه تیز اواز د شدت صوت ته چا د ګړځای نو که دسی شي نو بیا په سواعق باندې دا جمع کېدلی شي دا په چا باندې جمع کېدلی شي لکه ضارباتون چې په چا باندې جمع کېږي په ضوارب ځکه فاعلون بیا په فواعل جمع کېږي نو سواعق به بیا په سواعق باندې جمع کېدلی شي او للرعد یا دا سواعقه صفت د قصفی نه دی چې مؤنث شي دا رچا د پاره دی د رعد د پاره دی نو چې د رعد د پاره شي نو بیا چې مؤنث نه فاعلتن نو په فواعل خو نه جمع کیږي نو بیا په صواعق ولې جمع شو نو وی دا تا نه ده پکې یا صفت تقصفی د رعد دی نو بیا په دې جمع شي یا د چا د پاره دی د رعد خدا تار چا د پاره ده بیا پکې د مبالغه دا تا پکې د تانیس ته پاره نه ده ولی که تانیس ته پاره شي نو بیا په چا نه جوړ کیږي په صواعق باندې نو دا تا په کې د مبالغې د پاره ده کما سر ربا روایا لکه په دې کې چې څنګه ردل تکیم دا تار چا د پاره ده دا د او د دې معنا سره کثیر الروایت کثیر الروایت او مصدر یا په کې دا تا نه د مصدریت د پاره ده لکه عافیه او کاذبه عافیه کې دا د چا د پاره ده مصدریت او کاذبه کې د چا د پاره ده نو دا تا نه اداره دریو چیزونو د پاره ده یاره تانیس ته پاره راځي او تاسو ته معلومه ده چې مفعول له کې دا قانون دی چې فاعل د فعل د ده او د د فاعل یوي ضربت او تعذيبا د د د فعل معلل به فاعل سي لکه ضربت او تعذيبا د دې فاعلم زم د تو او د تعذيب ادب ور قول فاعلم زم نو دلته د حذر الموت لفظ چراغل نه د حذر الموت لفظ چراغل نه نو دی وی دا منسوب دی بنا بر علتیت دا منصوب دی بنا بر علتیت معنا د دې چې دا منصوب بنا بر علتیت دی یعنی دا منصوب دی بنا په دې باندې چې دا مفعول له دی لکه ضربت تعذيبا کې چې هغه منصوب دی بنا په دې باندې چې دا مفعول له دلته کې دا فاعل یو دی لکه څنګه چې ضربت تعذيبا کې فاعل څه شي واغفر اورا الكريم او بس څنګه ادخار ها دلته کې د یو شعر ذکر کړل د شعر معنا دار واغفر ذب بخما عوراء الكريم یعنی بخما یعنی اعراض کوما دا عوراء الكريم دا بد خبرو دا سخی کس او دا اخلاقی کس هغه بد خبرې نه دي هغه هم زه دا غینه اعراض کوم ادخار او د وجه د خزانه کولو د چا د وجه د خزانه کولو د هغه خوش اخلاقه د دنا د وجه رچانه زه اعراض کوم د کنزلو د لئیمنا اعراض کوم پټوما دا هغه بیکار کلمه او هغه سکوما جمع کوما هغه څه شي کوما یعنی معنی اداره کله یو کریم سړی نه قبیح کلمه صادر شي زه پټوما چې باقی پاتې شي هغه صداقت په مابین زما او په مابین د دکی او کله چې ته زما ضرورت راغی نو بیا به زه څه کم ښکارا کوم تاسو پوه نشئ نو معنا اداره چې زه اغفر معنا زه څه کوم اعراض کوم ما ته ګور ډاکټر صاحب اغفر معنا زه اعراض کوم عورا الکریمی د بدو خبرو د اخلاقونه پریوتی خبرې د چا دی یو سخی کس او دی یو خوش اخلاقه کس او دی یو نیک کس خوش اخلاقه د اخلاقی کس هغه بد خبرې د څه کوم هغه نه راز کوم ادخار او د وجه ادخار هو د وجه د چانه د ادخار نه د وجه د چانه د وجه د ادخار نه مطلب دا چې زئی زئی څه کومه زه ادخار کوم زه څه کوم دغه خوش اخلاقی نه ده او دغه خ کارونه هغه ما څه کړی از ذخیره کړی بیا ته څه شی راځي کنه ضرورت ته بیا راشي کنه بیا ورته زما څه راځي دلته صرف دا خبره کوي چې ادخار هو د حضر الموت په شان دا منسوب بنا بر الیتیت یعنی دا مفعول له ده د وجه د ذخیره دا ځای نه د ذخیره کولو په وجه د څه شي کومه راځي پوه بشي والموت زوال ذات الحیات دا مولانا حضر الموت کې او حضر ټکې لري او دا موت ته دی ویلا منسوب دی بنا پرې چې مفعول له دی حضر اوس موت څه ته وینو په موت کې دوه راځي یو راځي دا چې موت مرګ نه دی زوال الحیات ته وایي زوال چاته وي نو د حیات د موت په مابین کې کم تقابل شو د عدم والملکه حیات وجودي دی د موت عدمي دی نو حیات د موت په منځ کې تقابل د عدم ولا ملکه شو زموت ادمی دی زوال الحیات ته وي نه ژوند ته وي لکه عام عدیم البصر ته وي نو تقابل د عدم والملکه سوق و چې په مابین د دې کې تقابل د تضاد دی په مابین د دې کې تقابل د چاره هغه را تضاد دی هغه دا چې یو حیاتی او یو څه شي او موتی نو هغه وی حیات وجودي شی دی او موتم یو وجودي شی دی موتم څه شی دی لکه څنګه چې حیات وجودي دی نو موتم څه شی دی وجودي خدای دا غزد دی نو تقابل تضاد دی په منځ کې څوک دا وی او دلیل دا وایي چې قران کې الله وی خلق الموت ول نو الله تعالی خلق د موت سره متعلق کړل نو کدا موت چرته شي شي ادمي شنو ادمي سره خو خلق نغې نه دا اول قول والا جواب کې چې دلته خلق په معنی د تقدیر دی خلق په معنی ده او تقدیر چې څنګه د وجودي کیږي نو دا څه چا کیږي موت زوال حیات ته وي چا وی عارض دی یو زاد ها چې دا ضد دی رچا لکه ایمان کفر ضد دی د چا د حیات لقولی تعالی خلق الموت والحیات عدم خنم دای پیدایش خونه کی ورد دا خبره رد شعر چې خلق دلته په معنی د چا سره دی او کم چیزونه چې اعدام وی عدم چیزونه هغه اندازه کیږي نو دومره کار دی چې د موت تر حیات په مابین کې یا تقابل د عدم والملکی دی یا تقابل تضاد دی که تقابل د عدم والملکی شي او موت ادمی شي نو د خلق الموت معنی به قدر الموت او کچرته تقابل تضاد شنو بیا خو ملنګ غلنګ نشته اوس